دا زجر دی او تمهید دی واقعی دی عیسی علیہ السلام تا ولما جاء عیسی بالبینات درشپیتن د دې نمخ کې عناد او جدال د فرعونیانو ذکر شو موسی علیہ السلام سره دلته زید او عناد د مشرکین مکه ذکر کوي د نبی علی السلام سره حاصل یې دا دی چې نبي علیه السلام به د عیسی علیه السلام وخت په وخت ذکر کو د پاره د اثبات د توحید او د پاره د رد مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الہ سوا د الله نه بل څوک نشته نصاراو عیسی علیہ السلام تا الہ وی نوی زمون الہ غره دی او کد محمد صلی الله علیه وسلم بلکې زمون غره دی دویم دوی چې پیغمبر علیه السلام وی چې هیڅ دین کې د مجعو الہ اجازت نشته نو د دوه عقیده وا چې عیسی علیه السلام ته اولوہیت ورکړې شوې ده مجعول الہ ده چې عیسی علی السلام دوزخ ته ځي نو زمون معبودان دې ملاړ شي جواب ان هو الا عبد انعمنا عليه بهتره دا ده چې په دې کې تسلی د نبی عليه السلام ته چې مشرکین به استهزاء کوي عیسی علیہ السلام هغه معبود او الہ چې هغه جهان ته زی نو زمونږ د دلش ابو یحیی انصاری وی ابن عباس رضی الله عنهما وی چې یو آیات ته نبی علیہ السلام نه موږ تپوس کو اوس خلک تپوس نه کوي شوق علمی ختم شوه دی خیال زمونږ به و چې درس ختم شي تپوس به وکړو یشو سبا مونږ تپوس وکړو نبی علیہ السلام یو ورځ او فرمایل چې لیس احد یعبد من دون الله فيه خیر نو کفار وی چې آلهتن نا خیر ام هو عبادت ته غیر الله مقتضی د عدم خیریت ګټي بوټي ونی تداعی څوک کوي مقتضی مضاعف اولیاء انبیاء عبادت تاغو شوه دی لیکن معنی موجودو هغه په اقرار کئی ولما جاء عيسى بالبينات قال جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه حاصل تسلی پیغمبر پاک ته د استهزاء د مشرکینو چې دوی به شور کوي نو دغه صورت داغی جواب ورکی الزامی دلیل قالا ولو جیتکم بی احدا کم شرمنی نو دی ابراهیم علیہ السلام امنی مشهوره شبهه د دوی تقلید داباو چې موږ د مشرانو منو ان وجدنا ابانا دویم په دې صورت کې د پنځو شبهو جوابونه مرکزی شبهه چې دوی زمون سفارشیان دي اول الله رضا شلم کی دویم و اپلاد دي که زمون په غلطو سفارشان دی یو اتیا قل إن كان للرحمن ولد ولد الله عزوج نشتا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير بحق ما دا ویلی دي نهم وجعلها كلمة باقية في عقبه یو لسم چې خلق په یو عقیده ولینا دولسم ومن يعش عن ذکر الرحمن شمکور شو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً یاد لسم آبا اجداد فیده نرسی ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم تاسو کته اتم د فرعون واقعا لسم د موسی علی السلام سره دا خبرې اترې اتلسم هغه صورت الله وی چې زه خفقلم فلما اسفونا انتقمنا منهم جنت کې اسدی التدی لکم فيها فاكهة كثيرة منها أغينا مخكي وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين هر څه پیژني زمون سوال بدل باری سبحانی ته پیشقی منی کنا نو دا صورت تو وی چې انه هو السميع العليم تمهید او صورت چې ختمیږي یو آیات تعلق تر ټول صورت سره په دې مخ کې صورت کې وینا د پیغمبر پاک ذکر شو چې وقیله یا ربي نو په دې صورت کې یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون موسی علیہ السلام قول پیش کړي په دې مخ کې صورت کې ختم په فصف عنهم وقل سلام تاسو د معنا بچ سلام د متارکت نو په دې صورت کې رد په دلیل د مشرکانو نو دلته عذاب دنیوي په دې مخ کې صورت کې قباحت د معرضینو د قران ذکرو نو دلته عظمت د قران د فرعون تکبر ذکر په مقابله د موسی عليه السلام کې نو دلته تکبر ذکر کوي د موسی عليه السلام او د بني اسرائيلو داغي ذکر دې په خپل آپس کې په دې مخ کې صورت کې اثبات التوحید بالادله العقلیه شپږ رب سمیع علیم الله العزیز الرحیم سورت چوکوری نو دخان پنځه خبرې کوي صداقت الكتاب دفد شبی اتم او دعوه د توحید لا اله الا هو یحیی و یمیت تخویف دنیوی چې فرعون می هلاک ک قوم تبع می هلاک ک تخویف اخروی بشارت او آخر د صورت د اول سره مرتبط دو رابع کا صورت المبین ښکاره بیان کوونکی باندې. صفت د کتاب مبین راغی عذاب ذکر کی والکتاب المبین اکرمه ابن کثیر روایت را نقل کوي چې چا د دینه د شعبان 15 اگست دی نو فقط ابعد النجع کامیابی نه ډیر لري شو روایت په دې کې شته خو مراسیل دي په دې شپه سل رکعاته منز خلق کی صلات الفیه ده شو موضوعی روایات بنیاد د دې سن 448 په بیت المقدس کې خودې شوی ورونا د شو قدر په پینلسمه ځینې ملکونو کې په خا غونډان غرزول دا د برامیکو ایجاد دی اتمه صدای کې هندوانو رسم دی دا د مجوسو تیرمیزی مشکات کی د دې په فضیلت کې روایت ته خو پاغي کې دو انقطاع دي بخاری دې ته ضعیف ویل دي معاذ ابن جبل حدیث دی ابن ماجه وی چې په دې کې ابن لهیعه دی او هغه ضعیف دی علی کرم الله وجهه روایت ته په دې کې ابو بکر بن عبد الله الغامری وزع متروک دوم المؤمنین حدیث ته پکې او مرسل دی کله خلق سی بادشاہ کوم تری لبولی نو عالم ولا د احادیث وضع او کړه کوم تری را لیکلی بنو لباس فتحا نو برابر کو خیارو دا ایجاد غو کړی دی دیوا مومبته ورته بلی دا د مجوسو دین دی اتفاقا دا د شوقه د پنځمه الناس على دين ملوكهم شیخ ته پنځیر رحمه الله زیو نور کی چې د بدعات او سبب نه معلوم وشان د حرامي او ومن زعم انه في غير رمضان فقد اعظم الفريه على الله قرطبي او روح المانی په دې قتل پکار دي ابعد النجع د عقلنا لری خبره او دا ایجاد د د مجوسو فيها يفرق كل امر حكيم ان كنا منذرين جواب قسم ابانت او وضاحت شاهد دی په دې چې دا د الله کتاب دی وقت نزول د دې هغه مبارک دی فی لیلۃ مبارکۃ پورا کتاب دی للانذار انا كنا منذرین فیصله کی دی شي د هر کار مضبوط امرا من عندنا یفرقو فیصله کولی شي فیصله کیږي امران نشته دې حقدار د بندګۍ مگر هغه ژوند کول کې ملکو تاسو رب د پلار نکستا چونم بنیو بل هم بلکی دوی زجر دے ما بقی موضع شبهتن پشک کی جی لوبی کئی فاتقف یوم تأتی السماء بدخان مبین دو ترجمی تخویف اخروی انتظار کوا یوم تأتی السماء بدخان مبین لا راغلی نه ده ابو سعید خدری رضی الله عنهم دا روایت کوي فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین تخویف اخروی شو انتظار کوا وزر روانه ده قریب قیامت یخشناس ټول خلق او خبره شوی ده انتظار کوان کوم ورځ چې ښکارا به کی اسمان په دخان مبین لوګي ښکارا قد ساری او قد ساره کې حد حد خړخړی یخشن ناس چې پټو کولرا د مکی معظمی عذاب نلیم رب نکشف قحط لری شو نبی علیہ السلام خیری کړی وی چې اللهم اعینی علیہم سبع کسبع یوسف یا حقیقتا یقینا مونږ لري کوم کې د عذاب یو لږه شبا تاسو دوباره واپس کیدونکي یو منت نبتشل بچتل کبرا که قریب قیامت شي نو دا عذاب قیامت شو حکم راست چې نیول به حکم نیول غټ ترجمه ته ملګری خیال ساتي نبت شل بچت الکبرى که اتصالي شي عذاب دنیوي شي نو بدر ته نه مراد دی یقینا بدلا استون کی ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون نمونه د تخویف دنیوی یقینا ازمیخت میکنو مخی دوی په قوم د فرعون او راغلی او دوی ته رسول عزتمن ان ادو الی عباد الله اے دا الله بندیانو ادا کئی زما طرف تا ما وجب الله علیکم عباد الله منادا دویم استاسو زپار رسول امانت داریم والله تعالو علی الله نهی عن المنکر تکبر مکوئے سرکشی مکوئے الله باندې الله تعالو دروغ په متړای نافرمانی مکوي ځان ته لوی موای زخ راوړم تاسو د اخترام اندماج وهلو ته تیار شو تاسو بس په خلک درځي واترك البحر رهوا رضا دریاب خالی دا خیال مکوا چې دوبر پس راشي یقینا دوی لخر دې ورکړ شوی مقام کریم لوی بنگلی او مناخرین بنی اسرائیل شعراء انساٹا نو اونو جوڑل پدوی بنی اسمان اوزمکی او نو ولا مهلت ورکړې شو محمول په حقیقت باندې ترمذی روایت ته خازن را نقل کړی دی انس رضی الله عنه وی چې مؤمن د دو دروازې دي وی عمل او په بل یې راکوزېږي. کله مړ شي نو څلېښت ورځې ورپسې دا ژاړي. فما بکت علیهم السماء والارض دویم د دین مراد اسمان والا او زمکی والا اهل السماء او حتى تضع الحرب اوزارها جنگ اهل الحرب درین دا محمول دا عرب محاوره زاد المسیب دا درې وړه توجیهات کړی دي او نو دوی مهلت ورکړی شي یقینا بچمه تغوی بنی اسرائیل دا عذاب ستکون کنا من فرعون بدل په اعاده د جات نهم آیات سره دالگی بل هم فی شک یلعبون نو دیزه کی وی چې یوازې توحید نه قیامت هم نه مني یقینا دا کسان چې نه دی دا مگر مرد زمونم بنی او نیمو پورتکلی شوی آیات کی اشکال دی چې د مرد نه خودو انکاریان ندی آیات کریمه څنګه په ادوات الحصر وی چې ان هي الا موتتنا الاولى جواب د دې یو مشرکان مؤمنانو ته وی چې تاسو په دوه خبرو باندې قایل یو مرګ او د مرګ نورستو ژوندون نو دا قصر افراد شو مرګ شته خو په مرګ پسې دا دویمه خبره نشته چې ژوند دی سوال داسې شو چې په کار خدا وا چې دوی دا ویلې وي چې ان هي الا حیاتنا الاولى د دنیا نو جواب منغو وکړو چې تاسو یې مرد او مرد پس ژوند نه مخاطب معتقد د شرکت پسری پرات مرګ شته او په مرګ پسې ژوند نشته دویم دا مشرکین وی چې تاسو وای مرګ پسې ژوند دی نو د مرګ کې خطا شوی کوم مرد چې پاغي پسې ژوند دی نو هغه ړومبني نطفو قصر قلب شوخه ثانیا علمی تعبیر وکړ چې انهی ضمیر جون تراجی دی او کمت تا دیم د دې آیات نه دا پته ولګی دا چې دوی مرګ یو مونږ ان هي الا موتتن الاولى چې مرګونه دوه مونږ نورستو څنګه وای چې وما نحنو بمنشرین تناقض شو جواب منګو کو تعبیر جدا اول جواب الاولا هغه اولا نه چې په مقابله د دې کې دویم وي سړی وی فلانی اول حج کو بیا مړ شو دویم انهیا ضمیر من تراجی مقصد مرد تاسو خطا کړی دی قصر قلب شو یا قصر افراد مؤمنانو ته وی تاسو په دوه خبرو قایری یو په مر بل په جون مرک شته خو جون نشته قصر افراد دویم کوم مرګ چې د هغې نه وروسته ژوند دی نو هغه د نطفو دی ښه ان هي الا موتتنا الاولى قصر قلب پیش کئی بیا بائینا مشران زمن کئی رشتی اهم خیرون ام قوم تبع د تخویف دنیوی دوی منمونه اویل د فرعون ایا دوی غره دی یا قوم د توبان او هغه کسان چې مخکې دوی حالات مکرز بی لایت مندو مجرمان طبع ټول بادشاہان د یمن اغي تبعی طبع وی لکه د چا ملک مشر ته خلیفه وی. لکه زمون ملک ورته وزیر اعظم وی. افغانستان ورته متوکل بالله بوي اهم خیر ام قوم تبع مشرکینو حلاک شو تبع ایمان راوړ خاص سړی دی د د دولونه وی توحید قبول کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا وسو کال شوی دی تبع نبی علیہ السلام تا سلام پریخی دی شهدت علی احمد انه رسول من الله بادی النسم خو اخلاق والا ولو مد عمری الى عمره لکنت اسعد ابو قریب الحميري تبع اصغر باید توی د فلوس ایجاد نمرود ابن کنعان کړی دی مسند د امام اعظم کې داشتي دینار ایجاد اسعد ابو قریب الحمیری د دراهم ایجاد طبعی اصغر د نمرود ابن کنعان مسند امام اعظم صفحه 207 متوبع نیک سړی پیغمبر دې کنه راجح دا د چیدان دی تخویف اخروی یقینا ورځ د جدای د فیصله وخت وعده د دوی را ټولو دا سرز دا چې نه نه بنشي پشان د پټ کېدو د ګرمو بو وینا سینو ټی وهی مز د جهنم تا بیراړای په سر د عذاب د پټ کېدلو بو زوق حاصل کا تحکم کغلی الحمیم پشان د جوش تکټوئی په زیر آرام کې په باغچو کوچینو کې اغوندی به نری ریخم او پیرن اروبرو دنیا کی د سړی قیمتی کوټی نو لاندې استری خرابی قیامت کی هم دواړه لاندې باندې خو دغه سی واده بکو دو تخری اینم خستو سرګو والا اغواری با پدې کې هر قسمه میوي آرام په امن نبچکی پدې کې مرګ مظلوم بني ابش پکو دی لرد عذاب د تیزورنا د جهنم اشکال دی آیات کی دا رازی چی د تیر شوی حالت د مرد استثناء دراتلون کی نه نه صحیح جواب دا دی چې الا استثناء متصله نه ده بلکې منقطع ده لكن الموتة الاولى قد ذاقوها اول مرګ خودو سکل دی دویم الا په معنا د بعدو سره رستو د مرګ پلنه دریم تعلیق بالمحال د پاره د تاکید که چرته تیر شوی مرګ دو پراتلون کی وخت کی سکلی شوی نو سکلی بیوی لیکن نتالی یا باطلون پتا ولګی چې مرګونه مرګونه ختم دي کتوع مرخ خو په جهنم کې هم نشتا نو تخصیص په جنت پوری منغایو د دې حیات نه مراد حیات کامله ده د جهنم جون په جون نه دی حساب لا يموت فيها ولا يحيا پکې دوی لرا د عذاب د جهنم نه حدیث د ترمذی دی ابو هريره رضی الله عنه راوی دی مشکات صفحه 503 زر کال اور بند شو تک سور شو بیا بل شو سپین شو زر کالا بیا بل شو تک تور شو وهي سوداء مظلمتن فزن د طرف تعلق د هغه لسمات سره یوم تأتی السماء بدخان مبین انتظار کوا یقینا دو انتظار کون کری د تکلیفونو لعلهم يتذكرون د تذکر نه تو عبرت حاصل نکو نو د عذاب انتظار کوا چې او دوی عذاب را روان دي انهم مرتقبون فرتقب ته انتظار کوا امداد د الله ته مقصود ستان پوری د کفارو د شبهه جواب دعوا سرد دلایلو یو آیات کی خاتمه فرتقب دخان چې موږ وګورو نو په نسبت سره حمیم زخرف ته علی سبیل الترقی زخرف کې د فد شوبې نو دلته شوبه الته د سفارش و نو دلته وی چوري مخکی صورت کی تخویف نو دلته تخویف صورت ممتاز یو فی لیلت مبارکه ممتاز یوم تأتی السماء بدخان مبین ممتاز یوم نبتش البتشت الکبرا شپارسم ممتاز وترك البحر رهوى خيال مكوة فما بسي براشي وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ممتاز ما بقت عليهم السماء والأرض ممتاز پدی تحکم زو او تک عذاب لگم دنیا کې وړي روي انك انت العزيز الكريم تو کم پر مسلم سورت ممتاز تذکره د قوم تبع اهم خیر ام قوم تبع بسم الله الرحمن الرحیم جاسیه مکی صورت ته تقریبا 45 او په نزول کې 15 شپیتم بعد نه د پلار نیکه د رسم و رواج خلاصه تلور دلائل عقلیه دلیل نقلی دو بابا که صورت اول دو اشتم پوری کا ترغیب دلیل عقلی زجر او دلیل نقلی او جواب د شبهه په دې صورت کې امر دی به اتباع الشریعه او نهي عن اتباع الهوى لسم براشي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها إثبات التوحيد بالأدلة العقلية والوحيية وبذكر الأسماء الله الحسنى في بنزه الله العزيز الحكيم رب ولي او دعوه د توحید په دې صورت کې دوزه اخیری دو آیاتونه فلله الحمد رب السماوات وله الكبرياء في السماوات اتخذوا من دون الله اولیاء مخ کی صورت کی ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ نو دا صورت دوی چې په برکتی شپه کې هاذا هدا یو لسم په دې مخ کی صورت کې جاسیه چې ستا په جبه مې قران میډیا کړې دي نو دې صورت کې به وای چې هاذا بصائر للناس تنزيل الكتاب من الله العزيز العلي حكيم تمهيد مع ترغيب تعالي قلدي سورة الله ده طرفنا چې ضرور دي چوکي نه مني حکمت والا چې مني عزيز ترهيب حکيم ترغيب په دې مخ کې صورت کې تخویف او عذاب فرق دی نو دې صورت کې د عذاب د بچ کېدو طریقه خي ان فی السماء دلیل توحید ذکر د مسبب او مراد تینا سبب وطلو راتلو د شپې او د ورځې هغه چې وروي الله د پرې نه من رزقین خوراک تازه کې په دې سره ځمکه پس د شړ کېدو ماده د خوراک من رزقین باران ورپس د الله او د آیاتونو دا من ایمان روړی ترتیب مؤمنان په دې دلیلونو په لا آیات للمؤمنین طلبگار د حق او د یقین نو فکر به پکې کوي فلکی احوال ان فی السماوات صرف تصدیق کافی للمؤمنین انفسی ډیر نزدی یقین یوقین آثار په دنیا کې ګورا کله باران کله شین صرف عقل کافی دوی لر عذاب لوئی دری امذکور ہدایت تے والذین کفرو تخویف اخروی هغه کسان چې کافران دي پاتون د خپل کفر کړي دي کوي شروان شي کشته په دې کې په حکم د الله چې طلب کوي تاسو څنګه الله من زائد کا تجارت د دې د کمالی باطینی سره څه منافات نه من فضله مفعول به عقیده نه ساتي د الله په عذاب لا يرجون رجا په معنا د عقیدی ذکر د ظرف او سبب د نزول مفسرین څلور اقوال پیش کړی دي غزوه د بنی مستلقو کې قسمه قسم واقعات راغلي عبد الله بن ابي غلام لګلو وبو نمبر باندې انصاری چپیړه ورکړه دریم اهل مکه په سخت تکلیف کې او د مشرکانو نه حکم د جهاد نور اغلی یغفرو مخ دی اړی معافی دی کوي سلورم یو سړی د کفار قریش کنسل عمر رضی الله عنه توکړو هغه اراده د حمله وکړه قل للذین آمنوا یغفروا للذین آیات منسوخ پدې کې درې اقواله ناسخ د دې د پر سورته توبه فقتل المشرکین کافه دلیل نقلی د تورات نه یقینا ورکړې مې او بنی اسرائیل ته کتاب هغه کې هم دا مسله بنی اسرائیل وی الله تتخذو من دونی وکیلا او په هاو پیغمبري ورکړې مې دوی ته مزدار شیا ورکړې مې دوی لر په مخلوقاتو چې فراخی نیغی آسانه مقصد ته رسون کی شریعت کی احکام اوامر نواهی حدود فرائض وما الى ذالک د شریعت تابعداري درې اوصاف د عقل خبري د خلقو د پاره هدن قرآن هادی دی رحمت ته فیدی او سمری دا قوم د پاره چې یقین ساتي ام حسب الذين اجترحوا السيئات زجر رد منکرینو چې د الله شریعت نه مني څه ګمان کې یا کسان چې کوي ناروا چې وګورو دوی لر پشان د مؤمنانو چې کینی کی برابر دې ژوند دې او مرګ دې په فیصله کوي حد کافر او د مؤمن ژوند نه برابر دا ګمان غلط ته ام حسب الذين ژوند د مؤمن د الله په اطاعت کې د رسول مشرک په معصیت او په ګناه مؤمنان داغو د زړه اطمینان کافر همیشه پریشان په مرد د مومن بشارت د فرشتو زیری په مرد د کافر په سختۍ سره وستا د آیات مفسرینو په مبکات العابدین سره مسما کړی دی د الله نیکانو بندګانو به چې لوستو ام حسب الذين اشتركوا السيئات شریعت او غیر شریعت یو شی دی ان نجعلهم كالذين آمنوا ایجاد العالم دلالت په انصاف کوي پیدا کړی الله اسمانونو زمکان پارا دے اظہار حق ولی تجزا کل نفسین تخویف اخروی او د پاره د دې چې بدلو ورکړي شي هر نفس ته موافق عمل او د دوی سره به ظلم نه کړی شي افرأيت من اتخذ الهه هوا دویم باب کو تر اخره پوری زجر دے سرنگ برابر کی دیشی سواء محیاهم و مماتهم ته فکر وکا سوچ وکا من غچاتا چې جوړ کړی دی الہ خپل خواهش خپل لره هواه الہ مفعول اول شو الہه او هوا مفعول ثانی شو الهی د خپل د خواهش ته تقاضا جوړ کړی دی الهه هوا بوت پیر قبر هواهه مفولسانی مخکې شوه دی للاهتمام الهو د هوا داسې تابعداري کوي لکه چې د الٰه کوي په خپل خواهش حلال حرام جوړي گمراه کړي دې الله سر د علم نه وختم علی سمعه عطف د مسبب په سبب ولی بیلاره شوه د اسباب نشتا مور اولې دې په غوګونو دغه او په سړو دغه ګرځولې دي په سترګو دغه پار دي نو څوک دې چکو نه وو کې تاسو وادان نه عقل نه لري افلا تذکرون زکا شیخ ته پنځیر رحمه الله بچ دی زیل راغی نو هغه ماهر د فنو افرایت من اتخذ الهه هواه وی دی کی قلب دی من اتخذ هواه الهه اما دو معنی وکړي الہ د خپل خواهش مطابق جوړ کړی دی ته چې خوښ شي مفعول ثانی الہ مخ کې هوا هرستو اهتمام د هوا داسې تابعداري د اله خپل خواهش حلال حرام راهب نه چاته پوسو کو چې څنګه وی علی وی د کلینا وی موز عرفت نفسی کلمه چې ځان پیژندلې ده وی علاج ولې نه کوي وی اعیانی الدوا دارو ستړی کړم عزمت بالکی داغ لکم کني نږدې نږدې ملګری راغلی وي قرب جوار دی رو کی بو قران به اوریدو وخت تیر شو په قران خا بستری به استړی کړی څوک دې سوا د الله نه نصيحت نه قبلوي عقل نه لري وقالو ما هي الا حياتنا الدنيا شکوا زجر به انکار قیامت وی دوی نده دا مگر جون دو دنیا نو بیا رسو څنګه وی برو جون دی کی وو تعارض زجاج وی چې ځینی ژوندې ځینی مړه ما هي الا حياتنا الدنيا ما هي الا حياتنا الدنيا دنیا پیری دی تناسخ والا وی د نیک بنده د یو خو سړی په شکل شي یا د یو خو حیوان منتقل شي بل انسان ته بل حیوان ته انا هلاکوي من لرا احدن مگر زمانه دارد دې په باز جوهلو من العرب چې حوادث دنیا کې او فاعل د دې زمانہ ده په مصیبت کې به وي چې یا خیبت الدهر الا الدهر کمونست لا تصب الدهر فإن الله هو الدهر دا معنا وسپی ده متصرف ته زمانی نشته دوی لره په دې باندې په هانه دي مگر اٹکل کوي ذات اطلاع مکی ويوم تقوم الساعه تخويف اخروی حکوم راز شراب شقیامه ودغراز نقصانن بشی دروغجن بشی ابرباد بشی هم مشرکان وجد خسران حیا عقل صحت فراغ راس المال جون ګورا عقل ګورا صحت ګورا راس المال خرج کو ځان ستړی کنو سړی ته ګټه حاصله شي لیکن دو هاذا کتابنا قرآن شیخ رحمه الله په دې مقام کې استعاره چړلې او مقصد کې ویلو دو قسمه د مفرد او مرکب مرکب کې لحاظ د اجزاو نه تشبیه د هیئت ته هیئت سره انی اراک تقدم رجلا و اخرا کورته زم لاړ شم نظم سبق قضا کیږي مزه پیرا زویوی سخوا خوا کئی دی خوا کئی خویا زی امزا لحاظ دا افرادو نی دا اجزاو نی مفرد دو قسمه مرسل او مستعار مرسل علاقه پکې د تشبیه نه لاس ذکر د نعمت مراد تینا نعمت یت سبب د نعمت ته مستعار چې علاقه په تشبیه مصرحه او بالکنایه مصرحه ذکر د مشبه به او مراد تینا مشبه درې قسمه مطلقه مجرده مرشحه مطلقه چې لوازم د طرفینو پکې نه رأیت اسدا مجرده لوازم د مشبه پکې هاذا اسد له سلاح مرشحه شی دی مشابه که دلیو سره و غیل دی نکونه ثابت کرو هازا کتابونا کتاب مشابه د انسان سره استعاره بالکنایه ذکر د مشبه به او مراد تینا مشبه نطق ولا ثابت ک لازم نه مشبه به ترحی یا دلالت په د نطق نو ذکر د مشبه به او مراد ته نه مشبه استعارات تصریحیات تحقیقیات تبعیه قرینه فاعل ده یا ذکر د نطق او مراد تینا لازم چې یدلو مجاز مرسل دا کتاب زمنګ نه چې ګویا ده پتا سبني پرشتیا مونږ لیکوا چې کوي تاسو اما الذين آمنوا هجر مؤمنان اچکلی کی بو بزیدوی لر رب دودی پمیربانی خپل کیو دا بریلوی دوی وکړتا سو اتا سو قوم مجرم ولې چې ویلې شو دې ته لو ځان نه رښتیا او قیامت نشته شک پاره کې نو تاسو نو پویګو چې سره قیامت نکو مگر لغونی ګمان اشکال دا راځي چې استثناء د شی د نفس خپل نه موږ وایو ظنن نکره ده ظنا حقیرا سپک او لګ مبرد وی کلام بسنعت ان نحن الا نظن ظنن درم تاسو چې کوم ګمان کوئ په موږ نو موږ پسې ګمان په تاسو کوو په بار د قیامت کې شربینی وی چې نظن په معنا د نعتقدو نن لا یخرجون منها نبشرا دینو نو دین طلب د پخلا کولو کړی شي ملامت به وګڼل شي ولله حمد سمرا د سلورم دلیل دویم صورت ممتاز په عدم مساوات چې مؤمن او مشرک نه دی برابر سلام محیاهم و مماتهم ایوشتم کی درین صورت ممتاز پرد اتباع الهوا ترغیب ال القران اصل دعوه د صورت عقلی نقلی دلائل او مقصد د قران 35 پوری مقصود کفارو چې کوم شوبه و داغي ازاله بالدلائل خاتمه دو آیاتونو کی چک اسین فلله الحمد وله الكبرياء خلاصه د صورت دلیل عقلی پیش کو او په تور د تفسیر کو فلله الحمد ذکر رب السماوات ورب الارض سورت شروع په عزیز حکیم او ختم په عزیز حکیم بسم الله الرحمن الرحیم احقاف مکی سورت ته ترتیبا شفق سریختم او پنزول کی شفق شپیتم بعد الجاسیه وقبل الزاریه د اخیری شوبې جواب چې ما سنا اثر خو پکې شته ته ګورې نه خپل کې ولا وګوري الکان جنته ګړ وړ ولا خو چکله کیو نیوي احبا خانه اوس دا غوریانن او په شوبې کې نو دو یو لسمه نه مانی حمیم سجده د څلورو شوبو د فاغې وکړه نور مولایان علما ستا خلاف کوي باغیان دی بغیان و نو زخرف دوی سفارشیان دی لا یملک الذین یدعون من دون الشفاعه دخان وی سوالونه پیشکو منی کنه خوبونه وینو کتابو راوړي دي سفارش کوي اړو نه کوي مړه منګ به ورته پیش کو على سبيل التنظيم ټول را روان دي څه ناڅه اثر پکې شته احقاف وایي د غیر الله په بلنه کې هیڅ اثر نشته. یوولس شبهات شو څلور حامیم سجدی دری شورا و نو یو زخرف اتا نو یو دخان نه یو جاسیه نو لس نو احقاف یو لسم وراش یو لسم ومنه صورت کی ادله نقلیه دری جنات د هود د تورات دلیل عقلی د پاره ثبوت قیامت بل در توحید دلیل وحی مشرکانو نه طلب د دلیل او اخر کې آیات ته ټول حوامی سره تعلق مرکز مسله د قران کریم توحید مفصلا په حوامیم ختمه آئنده به تخویفات دی دی لیکن دا مرکزی مسله دا نو بیا به ان صورتونه پیش کړي مطالبه د دلیل د مشرکین نه او سورۃ دعوا وکا اول پندری پوری کا پدې مخ کې سورۃ کې امر به اتباع الشریعه ثم جعلناک علی الشریعه نو پدې سورۃ کې تصدیق د شریعت کوي په اثبات د صدق النبی والقرآن پیغمبر رښتینه قرآن رښتینه دې مخ کی صورت کی آیات عقلی وحیی دلته پاری تفریح رد الشرك في التصرف في العلم بوتي مخکې تخویف اخروی نو دلته دنیوی عادیان به پیش کی هود علیہ السلام سورت دعا بابا کا او په دې صورت کې حميم شورا مركزي شبهه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه خوبنا وقیضنا لهم قرآن او ګورا دا صورتونه ما به الاشتراک هر یو ابتدا په دقی ده چی تنزیل الکتاب تنزیل الکتاب حامیم تنزیل الکتاب په دې صورت کې وحی د الله د طرف نه بی دلیل خبر نه د تنزیل الكتاب این راتلون کې مضمون د عقلی او دلیلونو سره بالکل برابر علوی سفلی وستی څنګه ما خلقنا السماوات مخکې صورت په عزیز حکیم ختم نو دا په ژغې شروع می پیدا کړې اسمانونو زمکا هغه چې په منځ دې دوړو کې دي مگر په فعلی هغه چې را مدد کوي سوا د الله نه ما پوه کوي چې څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه نو مې مخکې دې صورت کې مطالبه د دلیل شرکون مطالبه د دلیل عقلی آیا د دې لپاره برخه او حصہ دار دې پاسمانونو ایتونی بکتابن دلیل نقلی پیش کې ماته کتاب مخکې ده دی او اثارتن دلیل نقلی یا را نقل کړی شوی من علم دلیل را نقل کړی شوی دلیل کوي رښتینی ومن ظلم ممن يدعو من دون الله استفهام په طریقې د نفي او دا قاعده ده چې دا په ښکارځه کې مستعمليږي ازل کافر چې په کفر کې اخیری درجه د گمراهۍ ته رسیدلی څوک ته ډېر غټ گمراه دا نه چانه ويوم القيامة يكفرون بشرككم آية بشر سوا د الله نه د قران نه د قران په مقابله کې نور کتابونه هیڅ حیثیت نه لري ولا ينبئك مثل خبير دیزی وی الازل ذوی العقول کدا الله نیک بندگان دی لری دی عیسی علیہ السلام په څوکواس کی الله یې ساتي د دنیا د تکالیفو ملنګان ناقص الخلقت د الله نیکان بندګان چې دا هو په حالت پوه شي وینونه سیو کچکولونه راغستی کدا الله دشمنانی او دو په خیال د دوست لکه اکثر شیعگانی آغا خانیانی د دو شبو جواب چې ځان له جوړي مخکې چانه دي که پیغمبر وې د غیب د حالاتو نه خبر وې سوې دې ځان جوړي او توې کمانه ځان جوړ کړی فلا تملکون اسباب د علم د مخلوق تری دي عقل خبر صادق هغه نشته د مړي عروسی وی چې په آیات کریمه کې رد دی چې اولیاء ته نسبت علمي غیب کوي د کلیاتو د جزئیاتو بارو باندې خطیب د عبد القادر جیلانی په جمعات کې د جمعې پر ورځ په اعلی आवाज په دنګي وی چې یا باس دا ولی به چرته انت اعلم بی من نفسی او صداقت بالشهاده وایا ما خبر کوي چې قران الله د طرف نو انکار کوي تاسو کو دي وشهدا او گواهی کړی د پریبنی او گواه کون کی یو گواه موسی علیہ السلام دبنی اسرائیلونا و حقیت دی قرآن مثل زائد تطور قرآن شو ایمان راوړی او تاسو ځان غړ غنئ تکبر کوئ فمن اضل منکم علا مثله کنایه د خپل ځان په حقیقت ته قران موسی علی السلام دا بیان کړی دی چې دا د الله د طرف نه دی علا مثله مماثلت د قران نشته په فصاحت او په بلاغت کې الستم الناس یقینا الله خونتی قوم ظالم تا وقال الذين كفروا شكوى لمن لمنکری القرآن وی کافر مومنانو تا کچری دا غروی نبا مخی شوی دوی زمون دیتا کوم صحابه کرام چې او ایمان راوړو فقرا او مساکین منکرین او دلیلونه او چې دا حکم نقل خلق دی نعوذ بالله د دوی ایمان دلیل د حقانیت او د خیریت نه دی لو کان خیرن بلکې کدا د خیر وي نو موږ به مخکې شوه منلې به وي ځکه موږ خو وړې راغاني او خياريو قرطبي د ماوردین نقل کوي چې دا معارضه په دوه واپس کیږي شي یو سړی وي کستا خبره حق نه مونږ دغه خلاف نه کړي تکذیب بنه کړي نو بل دیم داسې وای کنه کل حزب بما لديهم فرحون حافظ ابن کثیر وای چې څوک اهل سنت والجماعت په زړه کې به عزت او احترام د صحابه وي نو کل قول و فعل چې هغه د صحابه نه ثابت نه هغه به بدعت لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه یو د نیکه غیر د مثالی سابق شریعت کی قول عمل عقیده هيئت کیفیت تعداد من احدث فی امرنا هذا لوخی دی ډکی کا په سیقولون پوری نشی متعارف کیدای ما بعد دفاع عمل په ما قبل کی نشی اذا لم يهتدو ماضی استمراری لم پی داخل سیقولون مزاری نو قالو ما قالو مقدر شیخ ترزین نقل کی شیخ ته پندای چې سین د تحقیق کف سیقولون کی مضارع للاستمرار کا او فا مانع من العمل مکا نص علیه الرزی اذ لم يهتدو فسيقولون پوری متعلق شو کلا چې په هنه لري په دې کتاب نوې چې دا سخت دروغ دي زړه پوهانی ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه دلیل نقلی من قبله خبر مقدم کتاب موسی مقدم مؤخره اماما حال د ضمیر د ثابتون په خبر کې کتاب موسی ثابت من قبله حال کونه امام و رحمه وخاده جن کتاب موسی علیہ السلام پیشمه و رحمت هذا کتاب تصدیق کی پجب عربی چې ویروي ظالمانو لرا ضمیر پیغمبر ته په قرینی د خطاب لتنذر الذين ظلموا ازیر نیکانو ته وبشرا او زیر للمحسنین چې عمل کوونکي په قران ان الذين قالوا ربنا الله بشارت یقینا هغه کسان چې رب زمونږ الله دی بیکلک ولاړ دی او برابر ولاړ دی په دی آلتا مقام دا دعوتو نو ډیر تفصیل حامیم سجده کی لس بشاراتو نغی که چیرا پدویونو بدوی غمجن شي دغه دي جنتیان همیشه به پدې کې بدل داږي چې کول دوی وصفین الانسان دویم باب کتر اخیرا بشارت پخه خبر کړی زمون انسان ته دو قسم انسانان نافرمان اسمنن کی په حق د مور پلار کې احسانن د خېګړې کولو تفصیل ورته کړی دی د لنه مور د دو کرهن په تکلیف بزمه چې انسان پخپل ورته کوي تکلیف کسي او فراوي بالفتحه چې په بل چا باندې تکلیف اوچتي کرهن مور کمزوري کوي سوره لقمان تعبیر دغینه په وهنون سره کړی دی ازی کولې دې په تکلیف او په ځای کې ګرځول ازکه پرې کول دې شمیشتي بقره کې دازې ما چې شپږو میاشتو بچې نه پیدا پاتې کیږي د دې چې طاقت تورس دلی شکر تو وی رب زمان زما په قسمت کې کې چې شکر وباسم د مهرباني ستاره چې تا کړی د فما په مور پلار زما چې حکم زنی کې چې ته خوشاله شي واصلح لي صلاحيت پیدا کی زما د پاره ونتجاوز عن سیئاتهم چې حساب بشي په جنتیانو کې وعده رښتینی هغه چې دوی سره لوس کې شو والذي قال لوالديه دیم قسم انسان زجر مع تخویف اخروی چې مخامخ بکلی شي کافران ورته اذهبتم طیباتکم وړي کی تاسو مزي خوشاله خپلې په جون د دنیا کې مزیدار خوراک او پوشاک دویم ځواني او قوت اذهبتم طیباتکم دا خرج کړی و په لذاتو د دنیا کې سره عراق هم دا تیر شیو سوره اعراف کی انهماک کول او عادت د دې جوړول د حرام سبب د حرام حرام اذهبتم طیباتکم ترت شکر کړو خو خوراک چې په شرطي حلال مننه نه دي پیغمبر علی السلام نه دا ثابت ده چې خو خوراکي خړلې دي وخه حلوا شر کمزور هم ستو او بو سره جامم دغسی وی غوخه ته مړ وشو نو وامه غستا نو عمر رضی الله عنه ورته وی چې جابر رضی الله عنه د دې آیات نه نه یریږي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم عمر رضی الله عنه وی که زما خوخه وي نو خوراک به زما ستاسو نه خوي واحسن باسن لیکن خپل مزي اخرت ته پریدم خطبی د اختر لروزی د جمعی لروزی جمعه دا دیار لس ټکړی دی پکی یو دا سرمنی دا ها اوس دا دا چې دا خو د مقربینو حالاتو ایوم کته خوراک نخوري مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله وی کله شاګرد جامع رولیږي تحفه زما مناسب نه خرڅ کوم ځان لپاره کندونه سر کوم او وی یو ورځ ولګیدم د خامتا د کړې جامې می واغوستي نو زما په بدن باندې نری نری دانې وروختي نمبر یې پاک ده تخصیص د دې ځکه کوي واذکر اقاعات چې د دوه قوت ډیر زیاتو بادشاہي ډیر وسیعه و ورور یا کارو داریانو کله چې ورو قوم خپل پښځوړي بل احقاق شغوبل میدان شګوړې ځمکه حال دا چې تیر شو يرون کې مخ کې دې ورستو چې نه کوي مګر دا الله زیری هم پتا سو عذاب درلوي وی دوی سراغله مونږ ته چې وانه مونږ واپس کې مونږ دالې هو زمونږ پیش کوم تا چې لوځي کوي یاره مونږ کې رښتینو وی دوی دا وریز دا چه باران بوری پا من بلکی دا غشه دی چه پتا دی سروالی تاسو آغا سیلی دا چه پاقی عذاب دردناک دی بیان دا عذاب شو مستقبل اودیتهم چغی کری ها هازا عارض ممترونه تی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دی او دوم داسی دنیا کې چا سیورن کی تب ورپسې دی د الله د غریب نه دی هر څوک الله پاک بچ کی لکه الیوم کوم دا مصیبت ته الله دی ختم کی په خیر او عافیت باندې ملک تک شو راب ولی خورونه ډک ډک مستقبل اولیتهم خشاک نو دوی حاضر عارض ممترونه مشکات کی رازی صفحه 132 کی چې وریز براغله نبی علیہ السلام به بار بند کیدو رنگ به بدل شو مول مومنین به ورته ویل یا رسول الله وی سپت لګي چې د عادیانو په شان دی باران به شروع شو نبی علیہ السلام به خوشاله شو بلکې دا شی دی قالو دوی هزارجون چې دا وریز دا باران به وری په منځ بلکې دا شی دی چې په تازه سره وکړو تاسو هغې ریحون تنبات زبان حال سیلی چې په هغې عذاب درناک حالات بکی حادثه لره په حکم نرم نو شو دوی نخکاری مگر کندری دوی ته پنځیر رحمه الله بوي چې په کوم ځای عذابونه راغلي دي او څوک شړ دي صيحان زي ککلا په سلیریشتو ګنټو کې هغه اثر د عذاب کار شي خراب شي الا مساکنهم دغسی بدور کو قوم مجرم تا ولقد مکنناهم التفات بسوی اهل مکه یقینا زین ځکه دوی انکار کو پایتونو الله چا پیرو شدو دوی ما چې دوی پاغې پروټو په کولی یقینا هلاک کړی مې دې چا پیرو ستاسو خواندان نکلو ابیان کړی دې موږ آیاتونه چې واپس شي ولولا نصرهم الذین خصوصیت صورت کېدل او ذالک افکهم دا دروغ د دوی او هغه چې دوی تړل و اس صرفنا الیک نفرا من الجن یولس شبه د فشوی پس د یولس شبهاتونه راشه دلیل نقلی تفصیلی از جنات ترغیب الی القرآن کله چې مې واپس کړو تا ته یو څو تنه د پیریانو چې غوږ یې ایښودی و قرآن ته هر کله چې حاضر شو نو یې چپ شی ادب د قرآن یستمعون القرآن عذاب نو هر کله چې ختم شو واپس شو قوم خپل ته یې روان کی چې مکه کې نبی عليه السلام تم شون طائف تلاړ نږدې دی طائف خصوصي گشت او ملاقات دی عبد یالیل وی الله جو ته پیغام نو کړی امکان الله ورسره کا دویم وی الله بل څوک نه موندو دیم حبیب ورتوی ته خو زما د خبرو نه بدبخت او پسیس ماشومان کړه ماشومان ستړي کیږي نه پګټو نبی علیہ السلام پیزا مبارک بدوینو سور ډک شو وچ به کو ماشومان بستړي شي ملک الجبال راغی نبی علیہ السلام دعا کوي ملک الجبال راغی چې الله را لګنیم پیغمبر ته وای دا یو غر په دی بل غر دو منی دم پیغمبر علی السلام رحمت للعالمین وی الله زما قوم ته هدایت کی فانهم لا يعلمون بطن قام کی نبی علیہ السلام د سار منځ کوي یو جته په دې ځای تیریږي یستمعون القرآن مقام حجون دی یا بطن نخله ده وطنو منشی ناشی مناسین مازر او احقاب مجاهد وی چې دری د جر جران مقام د حران مقام او صلو د نصیبی پیغمبر علی السلام من اجمالی را ایمان راوړی دی لیلۃ الجن هر کله چې ختم شو واپس تیرون کی سهل ابن عبد الله وی چې یو سورنګ باندې ورنن وته یو سړی ولاړو ډیر خستا جوبه به په ډیر خستا پیریو عیسی علی السلام سره چې غرڅو تن جتت لنه یو پکې زه هم کرامت اصحاب د ابن جوزی په کې دا واقعات شته اهل الله دی یا ولی الله دی وی د شپې می کار کو لیکل می کول ناره ما راغې ما په د قلم سر کې خو د مړمې کو د دې کې ګورم پولیس راغې قاضي دی غواړي مې دې شپه باندې شړې په روان کړم چې لاړم نو سړی راغی دعوه یې وکړه چې د زما ورور مړ کړی دی وی قاضی راواله قاضی چراویست د غټ غټی روزی قطرا ژوند شي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من قتل فی غیر زیه فدمه غدون تابعی شو دلی کی چې کله به دوره حدیث کولا نو مسند جن دی وی صحابي سود جنور موري دي ویجی قوم زمون یقینا اوریدلی من کتاب انزل من بعد موسی اشاره د دلیل وحی ته چراله ګل شوې ده پستو موسی علیہ السلام نه تصدیق دي دا دې چې مخکې ده لا فی حقو نی غلاتا اے قوم زمان خبرو مانی تدائی دا اللہ ایمان با معاف کی تاسو گناهونه تاسو پنا بدر کی تاسو لره عذاب دردناک نه من غتو چې خبر نه مې د دای د الله نه دې بچ کیدون کې پس مت کیو نشته د لره سیوا دا غنه دوستان دغه صفاتونو والا په ګمراه ښکار کې اولم یرو دلیل عقلی د پاره د ثبوت قیامت خلاصه کې مونږ ویلي کافرانو ته سنو دا رشتیا دوی ولی نوی قسم دی پر اپل الله په خپل ذات قسم خوري وای الله او څه کې عذاب دغه چې کفر کو تاسو صبر کواله کچ صبر کړی دی پوخ کار کوونکو اولو العزم پوخ کار کوونکو لس اقوال لمشهور طول أنبياء عليهم السلام اولو العزم دي شاویلی دي پینزا نوح والخليل ممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نوح ابراهيم عليه السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم احزاب هم کی چدی شاتلس چکم سوره انعام ذکر کړی ټول انبیاء بالا ما نصیحت بجائے خود کر دی روزگاری دری بسر کر دی گر بیایت بگو شرق بت کس بر رسولان بلا غبار اجمالی خلاصه دی صورت ترغیب نفس طلب د دلیل د مشرکانو چیر از تاسو څه دلیل دی په دې خبره باندې دلیل طلب د دلیل او رد د شرک په دعا من ازلو څوک دې ډېر غټ گمراه دلیل نقلی یو د قوم هود واذکر اخا عاد او دویم د پیرانو ایس صرفنا الیک نفرم من الجن صورت ممتاز په مطالبه د دلیل عن المشرکین یو دویم صورت ممتاز په عدم علم د الهو بدعائهم چې دا چغي کوکاری ته وباسي بقړی ته وباسي وهم عن دعائهم غافلون دریم صورت ممتاز په نفي د علم غیب د پیغمبر قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري پیغمبر وی ووصينا الانسان بوالديه والذي قال لوالديه اف لكما شپغم صورت ممتاز فعدم نصرت علیهم مشرکین په وخت نشی حلاکی نه مگر قوم نه فرمان تمهید تشپگشتم پوریو ولقد مکناهم پوری ترغیب پکی توحید دری قسم دلائلو او یو آیات چې داغي تعلق د ټول حوامیم سره بلا پورا پورا خبره ورسیده او نه منن کله تخویف فهل یهلك الا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدني سورة بعد الحديد وقبل الرعد ترتیبا وسلیختم او په نزول کې پنځه نوي او دیتا سورة القتال وی یونس پوری نفی د شرک په تصرف او فرقان پوری نفی د شرک په شفاعت تنزیل السجدی پوری نفی د شرک فی البرکت مضمونو مسله شروع شوه دی ځای پوری محمد فتح حجر دری صورتونه د جهاد مستقلا دا دو مخ کی انفال توبه شیخ فرمایي په مرجان کې چې د اشاعت توحید باللسان نه بعد اشاعت توحید بالسنا تور راواخله صورت دو حصے کا اوله کې تقابل اعلان جهاد دویمه کې زجر د پاره د منافقینو او په مینز د دوړو حصو کې مسله توحید دی کې به قتال ذکر شي نو اعلان فتحه نو دل تاول کې دغه علت ذکر کې چې الذين كفروا مخ کې اثبات د اصول اربعو توحید رسالت قران نو دلته اصول ممده ذکر کې چې قتال نه پاک امر بالقتال اتلس احوال د کافر هغه علل قتال اتلس د مؤمن اتلس قبائح د منافقین سورت کی اسماء الله الحسنى صدور الله رب مولا الغنی اول نلس آیاتونو کې ادله توحید ترغیب للجهاد او تفصیل د احوال د مشرکان اتلس او صاف د مؤمنانو اتلس به طریق التقابل پتبولږي سی نلس آیاتونو نا با دویم حصہ شروع شی دویم با زجر و قبائح دا منافقینو موضوع د دې صورت فزر برقا او دا یې وجه دا ده چې د کافر نیک عمل برباد د مسلمان بدن معاف او څوک چې دا نه مني دا و سر جهاد څوک چې مني نو هغه لره بشارات نو دې صورت کې به وي چې فزر به رقاب سلورم هغه صورت بلا نو په دې صورت کې جهاد قتال هغه صورت کې بیان د اعداء او ظاهری مدلتا پټ منافقان د دستوري ماران هغه صورت کې ما كنتو بدم من الرسل ندلتا بیان د قتال کې او خانو کړه نو تو مکا عذاب سزا ثواب ذکر نه خینه ذکر دلته علامات ذکر کی مراحل د دعوت ختم شو محمد وایي چې یره اوس دې له انفاق او جهاد په کار دی الذين كفروا حصہ اولی صورت او بیان د حال د مشرکین کوي د صورت بعد الحديد وقبل الرعد او ځنی یو نوم سورۃ القتال هم دی او زمانه نزول د هجرت نه پس مدنی صورت ته هغه کسان بیان د حال د مشرکینو چې کفر کړي درې حالات ته کافر ذکر کړي خلق بنکی دلاری دا اللہ نا وظل عمالهم برباد کری دی اللہ عملون ددوی بیکار کری دی خواه دری الذين كفروا يو صدوا عن سبيل الله دوا اضل اعمالهم دري والذين امنوا وعملوا الصالحات بيان د حال د مؤمنینو بشارت لری کوي الله د دوی بدای بدای د دوی اخیست کوي بالهم حال د دوی ذالک بان الذين كفروا قال ذالک لتستيقنوا ترکیب دی جمله کې ډیر دی صورت کې ډیر راځي نو شیخ به قال ذلك لتصديقه ابو سعود بوي الازلال والتكفير ثابت بسبب ان الذين كفروا دا پدی وجہ اختو چې کافران تابعداري کوي د باطل امومنان تابیداری کی د حق د دوړو سره تعلق ساتي یو حال د کافر یو حال د مؤمن درد د دوینا دغه سی بیانې الله خلق ته احوال د دوی فاذا لقيتم الذين كفروا اعلان جهاد کله چې مخامخ شې د کافرو جنگ کول اهل الحرب نسبت مجازی وصلو قلولنا ذالک دا پدی وجه کو غنی اللہ نو بدل بای غسته وی دنوینا پلا وابخلی مشرکین هغه کسان چې کافران دي وتعصلهم قرطبی لس معنی ذکر کړی دی لریواله غم مشقت بد رد وای حلاکت نومیدی قباحت ذلیل کیدل کېدل بدبختی تعصل لهم په اصل کې پړ مخې پریوتلو ته ویل کېږي لکه نکسا چې په سر باندې وغورځي نو هلاکت ته تباهي د دوی لرو برباد دي عملونه دوی دا په دې وجه ځکه چې دی بد دنیا چې را لګې دی الله فاحبط اعمالهم بی فیدی کړی دی عملونو د دوی نه را فلم یسیرو یو حال آیا دوی نه چې په ځمکه کې تماشو کې څرنګه شو انجام د پخوانو هلاکت راوستي دی الله پوری او کافرانو ته میلاویږي داسې شی ذالک یو حال د مؤمن تشبیه د ډنګرو د سارو سره په دریو امور کې شوه یو د حلال حرام تمیز ساروی نه کوي خپل ورشو کې دې که پردای کې دې دریم ساروی بسم الله نه وي درم د دو مقصد صرف خوراکی خوا تلزوزی خوا ویاکلون کما تلقلون نام په ولاړې خوري لکه څنګه چې ساروي په سلوري دي مولایان چې کله منبرې ته ورسي نو سنت ته پیغمبر پری دي هغه په موضوع چرچوټ سر شي دغه خوراکونه چې څوک یو پیرو څکی نو بیا دیخوا خون ولا نور کوي یتمتعون مزی اخلی دوی شیخ الحدیث بی خو چې دغه ځای ته ورسی نو د سارو غنې به ولاړي و نور دو درې څلور د ځان سره ملګري که کما تاکل الانعام کلون کما تأکل الانعام ورځې د دوی وکای من قویه تخویف دنیوی زمنن تسلی دې کلی چې مضبوطو پتاقت کې د کلی ستا نه هغه اخرجت کا چې استره تا شړلې حالات میکړې دوی نشته امدادي دوی لرا افمن کان علا بینه بیان د حال د مؤمن آیا څوک چې دی پخکار دلیل د طرف طرف پل پشان دا چا چې خیست کړی شي د تبد عمل دا کافر روان دي په خواهش خپل پسې مثل الجنة التي وعد المتقون بشارت او بیان د حال د مؤمنانو مثال د جنت هغه چې لوز کړی شوی د متقینو سره پای کې ولې دوبو دین هغه څوک دی چې غږی تا تا ته دی چوي روزي د څنګه ستا من عندك حضور وی دی هغه کسان ته چور پلیشور ته پوچي ویوس او زمو ته فکر نه وې دا کسان دي چې مو ولې الله په جوړي جوړونو دوی روان دي په خواهشاتو خپل بسې والذین اهتدوا بیان د حال د مؤمن او بشارت هغه سان چې په هدایت کې سیوا به کو دوی لره هدایت ته دوی اور به کو دوی ته توفیق ته تقوا ده دوی فهل ينظرون یو حال د کافر انتظار نه کوي دوی یو شبه د من کوي مگر د قیامت ته چې را بشي دوی تنا صافان یقینا راغلي علامې داغي اشراط جمع د شرط په معنا د علامی شروط مفرد شرطن چې موقوفن له د وجود د شی یی او داخل په شی کې نه ولی که داخلي رکن مؤثر نه ولی علت هم دا زخمم دی علامه هم دا فقد جا شراتها نو چرت بیدوی لرا ازا جات هم کله چې راشي دوی ته د قیامت ذکرهم نصیحت غستل دوی